سلورم باب شروع کیږي دا سلورم باب چې دی نو دا به چلیږي تر و او یا آیات پوري و او یایم آیات پوري به دا باب چلیږي او په دې باب کې وسی نو په دې باب کې باول دلایل پیش کی دلایل به پیش کی خود دې دلایل ته توي دلایل د خلق المنافع دا منافع چې کومې دي فائدې دا فائدې په دې سيزونو کې چا پیدا کړې دي دا فائدې م الله تعالی پیدا کړی پوه شو کنه دا فائدې م الله تعالی پیدا کړی دي نو دلایل به ذکر کی اول چې کوم دین نو د ابو بیا ورپسې چې کوم دین د شودو بیا د اغه نفس د شهد او د اغه نه ورستو چې کوم دین بیا بتا ته وي چې تمم پیدا کړی او بیا ته وي چې ستا کور والا ما پیدا کړی دا نو دا ټول سیدنه چې ته نه په اخلي نو دا ما پیدا کړی دي نو منافی ګټه د در کوم او عبادت د بل چا کې نو دا چې کزه د بل چا د عبادت اجازه ورکم دا خو د ما د نعمتونو نه شکرې ده خو څه کنه بیا د منفعتونو کې ما تر څو شریک نشته دا خو خلاف ته ده اغینا دا ورته وای بیا دا اغینا پس په زجر ورکی مشرکین ته او په تمثيل سره چې مشرکان مثالونه بیانې د الله تعالی نو هغه وته دا مثالونه ما بیانوي او بیا به قرآنی مثالونه دو بیان کی دا غین ورستو په اخر کې څور کی چې ال د الله تعالی د علم او دلیل به بیان کی ګوري وتا والله انزل من السماء ماء اول دلیل الله تعالی را وری د برنه او بو فاحیا به الارض نو ژوندۍ کی په دې او بو سر از مکا ژوندۍ کی را تازه کی بعد موتها پس د وچوالی دا غینا ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون یقینا په دې دلایل کې لآیه دلیل توحید د الله تعالی دی د قوم د پار د قوم یسمعون چې غي اوري او قبل احکام د الله آیاتونه د الله وان لکم فی الانعام لعبرا راشه بل دلیل ګورا و ان لکم یقینا استاس لپاره فی الانعام فزناور کی لعبرتا عبرت ته نسقیکم مونږ سکو تاسو ته مما د اغه شودونه فی بطونه چې په خېټه د غزناور کی دي او په دې کې چې کوم دنو نه دا دا خالص دي نه پکې دا غم هغه ویني او دا غوشایو بوښتا نه پکې رنگ شتا نه پکې خوان شتا نو ته دې ته وګوره دې دلیل ته وګوره ته بیا هم دې د بل چا عبادت کې د بل چا نه غواړي خدمانه غواړه کنه زی در در کوم چې دغه ځای نه در کول شم بیا در نور نعمتونه نشم در کول من بین فرس و دمن د پمینز د غشایو او د وینې کې څنګه دي نو هغه داسې دي چې کله دا شوده لاړ شي نو بیا په لری تورتیږي دا غیا لری تورتیږي نو چې کله په دې لری کې دا غیا کټ شي او دغه شي کنه دا معده هضم کی نو دا غي نه پس کنه لاندې غشای شي او د بره چې کوم دی نو چې نه ویني شي په دې مینس کې شودي ښا هغه شوده بیا راځي د ساروی غلام دیتا او الله تعالی ګور هغه د هغې د بوی او د خوند او د رنګ د درې واړو ساتلي عجیبه خبره ده نو دا وګوره و من ثمرات النخیل راشه بل دلیل وګوره اد میوه د کجورونه والاعناب او د انګورونه تتخذون تاسو جوړوي منه د هغې نه سکرن سکر بعد وی نشه نو هغه خو مخکې جایز و بیا وروسته حرام شو نه دلته کې سکرن سرکا اے سرکا څنګه تاسو جوړوي ها ورزقا حسنا او رزق دې تاسو د پاره خيستا خيستا رزق تم جوړوي کجوري خوري انګور خوري دا غینه نور دغه جوړي جوس وغیرہ تنه جوړي ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون یقینا پدې کې دلیل دې د پاره دا قوم یعقلون چې هغه عقل لري چې دا در لچا در کړی دي ما چې ما در کړی دي منفعت او فائدہ ما در کړه عبادت د بل چا کې وا او ربک وحیک ربتا دا بل دلیل سلورم ها درې سلورم واو حربک وحی کرفتا ال النحل اغا مچی د گبین تا ها مچی وته وای ته وته وای تاسو د گبین مچی ته الله وحی وکړه وحی وته څنګه وکړه مطلب وحی نه چې نه ذات پیغمبر شو نه نه د دې مطلب دا دی چې دې ته الله تعالی تعلیم ورکړه خفیتن وحی په قران کې په ډیرو معنی سره راځي دلته تعلیم دې پټ تعلیم الله ورکړه دې څنګه تعلیم دې ان تخذی من الجبال چې جوړه و په غرونو کې بيوتن کورونه په غره کې کور جوړ کا هغه دغه جوړ کی کنه کې دین ونه جوړ کی و من الشجر او د وننا و مما او د هغه سيزوننا يعرشون چې دا خلک سفرونه جوړي په هغه چت کې بار جوړ کی په ونه کې جوړ کی دا سه جوړي ثم کلی بیا خرم من کل الثمرات مختلف رنگونو والا غوینو نه بیا کنه بعد سری وای دا لکه دا دغه د پلوسه ده دا د بیر ده دا د سپرکو ده دا د چرشم ګل ده دا دا ده مختلف رنگونه فی شفاء للناس چې پاغی کې شفا دا علاج ده د پاره د خلکو دا علاج شه ده ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې دلیل ده د پاره دا قوم یې تفکرون کی فکر کوي نو دې کې فکر وکړي چې الله وای دا در لما پیدا کړی دي ته بیا عبادت ته بل چا کې بیا د بل چا نه غواړي والله خلقکم ثم يتوفاکم بل دلیل ګور الله تاسو پیدا کړی بیا به تاسو وفات کوي ومنکم بعد استاسو نه منغه دي یرد چا واپس کول شي الی ارض العمر هغه کمزوري عمر تا کمزوري عمر ته سړی لاړ شي ختم شي بوډا شي ها لکای لا يعلم بعد علم شیئا د نتیجه دار اوزی کای لا یعلم دې لپاره چې نه پويږي دې بعد علم شیئا پس د علم نه پیسې باندې مخ ګډیر پویو اوس لاړ بوډا شو اوس بیا پس نه پويږي ښا بیا د ماشومان غوندې خوې شي او بیا شان ته خبرې کوي الله وای ان الله علیم قدیر یقینا الله تعالی په یو قدرتونو والا دی حضرت اکرمه وای رضی الله تعالی عنہ څوک چې قران وای او قران درس کوي نو هغه الله تعالی ارزل العمر کې داسې حالت ته نه بیایي چې هغه بیا په هیڅ نه پويږي ها الله هغه داسې حالت ته نه بیایي والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اوس بل دلیل ګورا الله تعالی غره کړی دی بعض استاسو علی بعض په بعض باندې فی الرزق دا دلیل نه دی دا زجر دی ها الله بعض استاسو په بعض باندې پر رزق کې غره کړی دی چاته ډیر رزق ور کړی چاته کم ور کړی فمل الذین فضلوا نو فمل الذین نجا کسان فضلوا چې هغه غره کړی شي وی دی دراد دی رزقهم ورکون کی رزق خپل لرا واپس کون کی رزق خپل لرا علامه ملکت ایمانهم هغه غلامان او تا چې دوی مالکان دي خلاف نه دوی یعنی چې څوک ستا په قدرت کې دی غلام هغه لته خپل رزق ورکه خوش وي چې تو چې دا واخله نو کته وا چې او دغه ورکوم وینه داسې نه فهم فيه سوا چې شي دوی دواړه پاره کې یو برابر څوک داسې کوي چې زما دا لس کرنال ازمکه ده او غلام تخپل غلام ته وایي چې راځه چې دا د سره نیمه کم پنځه کرنال بستا چې پنځه به زما شي دا څوک کوي الله وایي نه کوي نو چې نه کوي نو زما سره څنګه په خدای کې تاسو نیمه کې جوړوي برخه جوړوي چې دا کار الله کوي او دا فلانه کوي نو دا تقسیم تاسو څنګه کوي دا تاسو ځان له نه خوښوي او مال یې خوښوي اف بنعمت الله یجحدون نو آیا په نعمتونو دا نعمتونو دا الله تعالی نه دا خلک انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا دای بل دلیل ته پیش کړي چې او را چې استاد کور والا استاد دی بیچ دا دام در لما پیدا کړی دا د دې دا نسل چې ستا خوریږي دام در لما پیدا کړی دی نو چې ګور ته زما پلاس کی چې سخ خوري هغه زما پلاس کی چې سس کی هغه زما پلاس کی چې سکه اوسېږي هغه زما پلاس کی ها نو دا بیا ته مطلب دا دی چې بیا ولې د بل چا عبادت کې ولې بیا بل چا طرف ته رواني والله جعل لكم من انفسکم ازواجا الله مقرر کړی دی تاسو لپاره پیدا کړی تاسو لپاره من انفسکم د جنس تاسو نه ما تاسو ته ویلو کنه پوه شئ د جنس تاسو نه ازواجن خزی وجعل لكم او پیدا کړی تاسو لرا من ازواجکم د بیبیان تاسو نه بنین زامن وحفدتن او المسی ها المسی دی بیا دا پکې د تراشی ورزقکم من الطیبات او در کوي تاسو در من الطیبات د پاک مالونو نه اف بالباطل یؤمنون نو آیا په باطل خدایان باندې تاسو یقین لرئ و بنعمت الله هم په باطل خدایان باندې دوی یقین لري و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت د الله تعالی باندې دوی څخه انکار کوي د الله د نعمت نه انکار کوي او باطل خدایان باندې عقیده لري په غیبان یقین لري دا غینه غواړي الله وې دا مکه وې دا دا تر دې پوری وته دلایل ذکر کړل چې دلایل ذکر کړل اوس بیا زجرونه شروع شو نو اول زجر و یعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی غیر د الله نه ما د هغه خدایانو لا یملک لهم رزقا چې دوی هغه ولا اختیار نه لري دوی لره د رزق من السماوات د اسمانونو نه والارض او د زمکو نه شیئا د هیڅ ولا یستطيعون او نه غي طاقت لري طاقت لري هغه وس نشته چې دا زجر ورکو نو اوس زجر په مثال باندې ورکړي دلته مشرک را پاسی وای نه دا مونږ چې د نورو خدایانو عبادت کو کنه یا د بل چا نه غواړو دا خو په دیوا ج غواړو کنه وای ګوره نه بادشاہ په یو ځای کې ها بادشاہ په یو ځای کې دا به دوی داسې مثال وي داغه بیا په مختلفو علاقو کې گورنرانی کني خو شوي داغه والیانی نو چې هغه والیانی ول سوالانی نو خلک زی داغه والی او د سوال نه غواړي بادشاہ تاسو کار وخت نه روان الله پر رد وکړو فلا تضربوا لله الامثال الله لرا ما بیان وای مثالونه و بد بختو تاسو د مخلوق مثال راخلی او الله له بیان وای الله وای زما دا مثالونه نشته لري د مخلوق سره خو شریکان نی په حکومت کې خو زما سره په حکومت کې څوک شریک نشته لري ان الله يعلم یقینا الله تعالی پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي تاسو کوم مثال بیان وای دا غلط مثال دی راشه مثال د قران واوري او څه ته قران مثال بیانې چې زما او د مخلوق کې چې څوک هم تاسو خدای جوړوي د چانم تاسو مدد غواړي دا غي مثال داسې دی ضرب الله مثلا بیان ای الله تعالی مثال عبدن د یو بندا د یو غلام ها مملوکن چې هغه سوي هغه مملوک وي هغه د بل د ملک دلان دی وي ها هغه باندې د بل چا اختیارات وي لا يقدر على شيء قدرت نه لري په هیڅ چیز باندې هغه نه تجارت کول شي نه خپل او خو باندې سکار کول شي ځکه هغه د بل چا غلام دی کنه ومر او ومن رزقناه من نار رزقا حسنا او بل سړی دی چې هغه ته موږ رزق ورکړی د خپل طرف نه رزق کېستا فهو ينفق منه سرا وجهرا نو دغه سړی چې وی دی خرچه کوي د دې خپل مال نه په خپل خو باندې پټا او ښکارا پوه شئ دا یو ګورا عبد دی دا یو آزاد دی صحیح شو دی یو رزق چې کوم دی نو هغه څه دی هغه د الله تر طرف نه فراخه دی دی بل تر رزق څوک ورکړي دا دا دغه وته ورکړي دا مشر مولا وته ورکړي دا یو چې دی نو دی د خپل مال په خپل اختیارمند په خپل خرچ کوي او دا بل چې دی نو دی غریب د تجارت واکم نه لري اوس وای هل یستوون آیا دا دواړه برابر دي اوس تاسو په ایمان وای دا دواړه برابر دي چې دا یو غلام یو آزادی دا یو چې کوم دینو دی هغه خپل مال کې اختیارات لرل شي او هغه بل نشي لرل دا دواړه برابر دي الله وای وینا نه دي برابر نو چې نه دي برابر نو بس الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي بل چا سره پکې نشته برخه ده بل چا برخه په صفات د خدای کې نشته دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکونه نه پويږي وضرب الله مثلا الرجلين اوس الله وی راشه دا یو مثال خو دیو کړه راشه بل مثال وګوره دا یو مثال ورکو او اوس بل مثال ورکي وضرب الله مثلا الرجلين بیان الله تعالی مثال د دوو سړو احدهما ابکمو یو داغینه ګونګې دی په جواب باندې لا يقدر على شيء قدرت طاقت نه لري په هیڅ چیز باندې او هو کل علی مولاه او دې بوج دې په خپل آقا او مالک باندې اينما یوجهو کمه خواته چې ور مخامخ کی لا یاتی بخیر نو نه راوړي وته هیڅ خیر اے دیو غلام دې یو سړی پوښوي او څنګه غلام دې په جبه ګونګې دې صحیح شو پستر ګړون دې او دغه شان ته کوم دنو اس طاقت او وت نشته په بدنم کمزور دی دماغی سیت نه دی او په خپل مولا باندې بوج د چکمه خواته ولي لور چاغه باندې او براوړه هغه بده توي کړي په لار کې صحیح شو هغه باندې دا شعر او هغه نه دغه شوی د د دا کار دی بل چکم دی نو هل یستوی الله وی آیا دی برا هل یستوی هوا آیا دی برابر دی ومن او هغه څوک یامر بالعدل چې هغه امر کوي بالعدل په انصاف باندې اے دغه غلام مو ګړوند ادا ګونګې مو بے طاقت او بے وسه مو اس د خیر کار نشو کولی بل خواته سړې دی بل بل سکاسته هغه امیر دی عامر دی په خپل باندې حکم کوي او هغه چې کوم دنه روغ موت دی او امر چې کوي هغه د عدل او د انصاف دی اته په ایمان وای دا دواړه برابرېږي نه برابرېږي نو چې نه برابرېږي نو الله تعالی هغه ذات ته چې عامر دی امر کوي په عدل باندې په مخلوق کې وسره تاسو بے وسا بے طاقت بے قدرت پوښ کنه هغه مخلوق وسره تاسو شریکوي او دا هغه په صفاتو کې هغه سره شریکوي او هو علی صراط مستقیم او هغه الله تعالی چې یا او هو دغه کس چې دی علی صراط مستقیم پنی غلار دی پنی غلار مطلب دا دی پار خبره پوهه دی عقل مند دی دا دی ولله غیب السماوات اوس چې دوه مثالونه ته بیان کړ کنه چې دا دواړه مثالونه د سره والا ته ژوند دي د الله سره شریکې دا غي اولنې مثال کمړو بوتان او کانی شریکې د الله سره دا غي دا دویم مثال دا مثال نوالا اوس راشه د الله علم ګورا ولله غیب السماوات خاص د الله په اختیار کې دی پټ سیدونه د اسمانونو والارض او د زمکو بل چاته نه معلوم وما امر الساعه او نه د حکم د قیامت الا کلم خل بصر مگر پشان د رب د سترګې دی او هو اقرب یاد دی نم ډیر نږدې دی اے قیامت الله وای ماته نه واقع کول داس داس ګران کار نه چې ګنده ډیر تنظیم غواړي خو چې زه حکم حکم بس پرخ د سترګې کې براغلی ان وما امرها ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پاره اوس باندې قدرت لرونکې دی تر دې پورې څلورم بابو په دې څلورم باب کې ورته اول دلایل ذکر کړ چې ګوره منافع ټول د فائدې سيزونه چا پیدا کړی دي الله تعالی دا نفع الله تعالی درکې اوس وې معنا بیا چې نه منل دی خلکو بیا بیا د در ورکو دا غینه پس دی مثال هغه مثال ورل را دکړو بیا خپل مثال نو ته پیش کړ چې دا مثال نه واخلو دا غینه پس د الله علم ثابت کړو